من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بل احياء ولكن لا تشعرون عزیزان اوس د فلسفه د کربلا سوا امام حسین رضی الله تعالی عنہ چې د مدینې نه را روان شو او کربلا ته راتلو سره د بالو بچا فلسفه دعوا علماء لیکي چې یزید باغیو دا احکامات خداوندی نه بغاوت کړو هغه قران او هغه قوانين چې کوم په درویش کال کې رسول الله صلی الله علیه وسلم جوړ کړی دي داغه د دفعات او د خیال نه ساتلو امام حسین په دې نیت کربلا تراغه چې یا به مکمل د الله د دین تابع کېږي او د دې ملک فیصله به ټول د خدای په قانون باندې کې او یا زما د طرف نه تا ته اعلان جنگ دی عزیزانو اسلام دې ته وایي چې سر او مال بال او بچ دا ارس په یو نقطه باندې قربانای په یو نقطه چې یا به فیصلې ټولې په قران کې او یا به در باندې د سر او مال او اولاد دا ارث قربان نن ته خو چې څوک مړ شي شهید کله قتل کړي او دې په کې مرشي غم شهید نو شهید نم ټوکې جوړي او مقول ته جوړي شهید هغه توایي چې کوم په ظلم قتل کړي شي او یا د دین لپاره قتل کړي شي امام حسین شهید اعظم د دنه عظیم شهید په اسلام کې نه تیر او نه بتیر شي ځکه چې د تمام خاندان د الله د دین د پاره د کربلا په میدان کې قربان علی اکبر الله د شاه قاسم د کربلا په میدان کې واده وشو او داسې بس تاسو هغه نکو کربلا د الله سره جنگ نخته دی او امام حسین راغه د مشا قاسم نکاح او تړلو او د یو خیمه نه بل خیمه ته دا غډوله یې اوړه او اهل بیت الالکری په سرک او په میدان کې پراتی او د واده یو بی بی زینب خدا او نه ویلې په کربلا کې چې اهل بیت لال کړي پراته دي او د شاه قاسم واده څنګه کې دا خو په کارو کې بی بی زینب ویلې وکړه د امام حسین خور و الله او بیا واده څنګه وشو وادي د یو خیمه نه بلې خیمه ته ډولای لاره او لومبای شپه د د واده اواز ورته اوسو چې راوځه لا خپل بیبي ته خبره هم نه ده کړې او توره راواغسته او میدان ته روان نو دې بیبي ونیو د دې جامو نه اوس چې د واده لومبای شپه او بیبي ورته دا ټکی کړی الله اکبر دا خو مغه چاته پته لګي چې چاته دا خبره کړی او چا اوریدلی تاسو ته څه خبرې لومبای شپه ناوي د لمنې نه نیسی او د شا قاسم بی بی قاسم تر جانانا مزا زمانا شمر ظالم بازی دغشو پو باران وجنی دا مظلومان وجنی ورپسې د علي اکبر چې د لارو وتو سره د تورو په ګرداب کې ګیر شو سر یې پرې کړی شو د لومبۍ شپې ناوې ته سر پرې کړی راوړو د خیمې مخې ته یې واچو علي اکبر نمبر راغی علي اکبر غوندې ښایسته دغه وخت کې پروړ زمین څوک نو داسې ښایسته زلمی چا چې وجل هغه قران هم وي مسلمانان هم ځان ته وي او د قران مالکان او خاوندان چې دي هغه شهیدان امام حسین ته وي ابن زیاد دا گورنر او د کربلا چې څنګه چل کې ورته دوه خبرې دي یا یکدم خپل رویه چینج کړي او د ملک فیصله به په قران کیږي تاسو د ملک فیصله د خپل زړه په خبرو مکو او یا زما سر او مال قربان عزیزانو بیا د امام حسین نمبر کې راځي او لسم اورز دا لسم اورز او بی بی زینب د خیمو په دې سورو کې ورته ګوري چې امام حسین د تورو په دې کټارو کې ګیر شو نو بی بی زینب د اختیار د کور رامنډې کړې چې رامنډې کړې نو امام حسین جنگ پرې خو او راغه د زینب لاس ونی او خیمه ته دننه کړ ورته یو زینب کتا ځان په اختیار باندې صدر دې ستر کو په خپل اختیار دې ستر مات کړو نو الله به سزا درکړي او کدی اختیار دې صدر کړې دې ستر کړې شوی نو الله به جزا درکړي خبردار ګره د ستر بخاص خیال ساتي د تورو په سوري لاندې سرګیر دی او د بیبي فاطمې د ستر خیال ساتي نن ستاسو زمونږ د کورونو د سترونو حال وګورئ نو کربلا دغه وه او شهیدان دغه وه کسی می سی پکې دا وایزان ډېرې کوي خو ما درته بنیادی خبرې وکړې چې شهید دی ته وایي چې هغه د خدای په دین ځان قربان کی بچی قربان کی مال قربان کی بیا امام حسین چې څو وخت کې سر ته پریکړې شو نو امام زین العابدین ته بیا په دې سر کې مزه واچولو او په غاړه کې ورته ځوړن کو او خیمونه بی بیان رویسته او بیا شام ته د یزید مخ ته بوتلل او د امام حسین سره پېښور ښار کې د ناصرخان سره هر ساعت ملاوېږي او د دې نه علاوه د دیني تقاریرو جمله کېسټې به هم تاسو له د دې دوکان نه ترلاسه کېدی شي زما عزیزانو رسول الله صلی الله علیه وسلم د امامت په ټیم کې به امام وو به کنه به د جهاد په ټیم کې بلوې مرد میدانو د بدر په میدان کې ولار دی او د غشو په باران دی باران پیوري لاس یو چت کړی دی چې پروردګاره درې سوه دیارلس کسان دي او کل بل اته توري دي او دوا سونه دي او زرګونه کافر دي الله که ته غواړې چې ستاب نامې اغستو والا دې پزمکه څوک پاتې شي نه خدای د دې مظلومانو امداد وکا او کدا وای چې ستا نامې اغستو والا دې څوک پاتې نشي نو الله دا درې سو دیار لستول شهیدان کا پاسونو سورې وي د کافر سر به پریوتو سړی به پته نه لګي دا راغلی وي کنه را نو د جنگ په وخت کې تور پلاس کې لوی مرد میدان لې دوت په جنگ کې وګوره سردار کونین صلی الله علیه وسلم پخپل په جنگ کې شریک دی په کاری باندې غاخ مبارک مات شو بی بی عائشہ و فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما او دو پسلا چی دوری علتا حضرت زید پروت تے سلگئی ہوئی اشاره ورته وکړه چې غوګرانیز دې که زما محبوب شهید شو که ژوندی دی بی بی عائشہ ورته وایي چې نور خو ټیک دی خو په کاڼي یو غاښ مبارک مات شوی دی حضرت زید وایي چې پروردګاره پاغه کانې په دې زما ټول غاښونه مات کړی وی خو چې زما د محبوب غاښ مات نه وی بچ ناز رفت باشد ز جهان یاز مندی که با وقت جا سپردن بسرش رسید باش حضرت فاطمه او عائشه جراله ولې وخت ډېر تیر کوم و یا رسول الله زید پلار کې پروت او الوداعي سلګي وهی لګیاد دهینو ګنده ځان سردار کونین من دکړو زید ته ورغه او دا غزن قدم دینو دا غسر روچت کو پخپل غی کې کې د سردار کونین د پاره با د حضرت زید غوندی ایمان پیدا کوی د زید غوندی ایمان سردار کونین د پاره با د حنزله غوندی ایمان پیدا کوی د واده لومبایش پیدا واده شوه د انګونو مال د آوازو شو چې د احد جنگ دی او رسول الله پکې شهید شو زید حنزله منډه کړه منډې منډې منډې چې احد ته ورسېده چې ګوري حضور علیه السلام یې په وینو باندې رنګ ولیده حنزله د سر بازي ولګوله او لک سات پس انا لله و انا الیه راجع چې د کور راتله ناوی ورته وی چرته دی ورته لو ناوی خوب می ولید چې زما محبوب باندې وینې روانې دي ورتل حنزل سملال شپد د خدای بندا وخلا ډیر ده انزل ورته یو ناوي په یو زړه کې دونی نه نزایږي یا پتا سره محبت کا وما او یا محمد رسول الله سره